د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدنی دور حالات او واقعات شروع پای کې خاص کر غزوات کم جهادونه غزوی او سریه شوی وی داغه بیانو مخکې مونږه غزوه د بنو نذیر بیان کړی و دا د یهودو سره شوی و او هغه د مدینه نه جلا وطن کړی شو د دغه بنو نذیر د غزوه نوالا تر غزوه خندق او احزاب پورې د مزمنس کې کم غټواړه واقعیات شوي دي اب په دې موقع وایو سیرت والا او تاریخ والا لیکي چې د بنو نذیرو د دې غزوې په ایامو کې د شرابو حرمتم نازل شوه دغه ایامو مخکې رست علامه قسطلانی یو عالم دی غوي چې د شراب او حرمت د جواره حرمت دا دغه ایامو کې شي شراب جواری دا دواړه د عربو داسې زوړ عادت را روانو د شراب معادیانو او جواری هم ای کې عامو اسلام د دې دواړو نه منع وکړه خو چون کې دا د غي عادتو نو عادت زر نه بدلی نو داسې په دمه دمه تدریج سره داغه د حرمت احکام را لګلی اول حکم داسو چې د شرابو جواره دواړو کې ظاهری صفای دیمشتا خو ګونه ډیره زیاته ده ذهن سازی کوله فائدې ظاهری شته ده خو نقصانات زیات دي بیا دویم حکم دار اغلو چې د مانزو د عبادت په وخت کې مسکه لا تقربوا الصلاه وانتم سکارا بیا په دریم ځل حکم داراغه د سورته مائده کې یا ایه الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو شراب جواری بوتان او درګون او داغه عبادت په غشو باندې خپل قسمتونه معلومول لاټري و غیره دا رسم من عمل الشیطان دا د شیطان ګنده عمل دی او دین ځان بچ کی انس رضی الله تعالی عنہ وای د کشرو وای ملمان راغلیو صحابه کرامو او د د پلندر دی ابو طلحه رضی الله عنه د خپل پلار وفات شو وی مور ام سلیم بل خاون کړو ابو طلحه رضی الله نو داغه ملمانو د خاندان خلکو نوې زپ خدمت او ماشوم اکثر خدمت کوي کشر وی چې زبارو تم نو هغه د نبی علیہ الصلات والسلام د طرف نه اعلانون کی اعلان کو چې شراب حرام شو نو یې زرا لم دي ته وی نو پاغه سات بس هغه شراب کم چې چا سره لاس کې او چا خلی ته نږدې کړي بند کړ ذکر صاحب کرامو ایمان مضبوط ایمانو او مخکنه دا ویل شیو چې د دې شینا ځان بچکوي نقصانات ډیر نو دغه موقع باندې د حرمت حکم راغی او بیا کم چاټه منګي لوخي لرګي چې د شرابو نه ډکو نو هغه توې کړې شي ټول صحابه کرامو توې ځکه تر دغه وخت پورې چې حرمت نه راغله ګنا نه کله چې حرمت راغې نو بس بیا ګنا ده نه ای لري نو دومره زیات شراب واړو لې شو چې د مدینه په لختو کوسو کې شراب بيدل بیا اسونه وخت پورې به وي چې باران وشو نو د شراب هغه بوی مزمکه نه روچت شو عبادت ته پاتې شي د الله یاد ته پاتې شي بیا دماغ کار نه کوي که کنځلې وکړه که ځان ته وکړه قبل ته وکړه جنگ جګړه کوي بل وخی بل ټکای وجنی یعنی قسمه قسم ګناونه قسمه قسم فسادونه بیا د دې نه پیدا کی معاشره خرابي دغه رنګ جواریم ده ځکه دا جواری دا مفت خوری ده په اسانه باندې به د جواره په دو ناشته او پلک سات کې بغیر مهنت دون سر اغون کړل او بل طرف ته غ بیلون کې پلک سات کې بسر سو بیلل نو نقصانات دي معاشرتي د اسلام مقصد دا و چې یو صالح معاشره جوړ شي او د صالح معاشري جوړولو لپاره په معاشره کې چې څومره بد عادتونه دي هغه ختمول او غرو کاول دا د اسلام مقصد او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم په فرایضو کې شامل نو بهرحال دقه د بنو نذیر غزوه چې کومه شوې وه مخکې تفصیل ویل شو نو دغه ایامو کې د شراب و حرمت هم راغلی دی او دا شراب و حرمت تقریبا ربیع الاول چار هجری کې شوی سلورم کالو د هجرت ربیع الاول میاشت او عیسوی اعتبار سره اګست ستمبر میاشتې دي او 625 عیسوي کې دا د شراب او حرمت راغله بل واقعیا په دغه ایامو کې تقریبا ستمبر 626 625 او ربیع الاول سلورم کال هجرت کې ام المؤمنین زینب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها وفات شو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانو کې د امهاتو کې د دې نکاح رمضان کې شوی و رمضان درېم هجری او د نکاح نه سمیاشت بعد بیا دا وفات شو یا ربی الاول یا ربیع الثانی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوند کې چې کوم امهات وفات شوی دی صرف دوه دي یو خدیجه الکبرى د رضی الله عنها چې هغه مکه کې وفات شوه او دویم زینب بنت خزیمه ده بل زینب بنت جحش هم ده د نبی علیہ السلام د دوو بیبیانو نوم زینب د لورم زینب نوم ده نو دا زینب بنت خزیمه ده داغه دو بیبیانو نه ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوند کې وفات شوه ده نو دا واقعا په دې سلورم کال د هجرت کې شوه دغه سلورم کال د هجرت کې یو غزوه شوه ده بلا چاغی تا غزوه د نجد او غزوه دا ذات الرقاع هم ویل کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقصد د معاشره اسلاوا خلق کو ترشت او هدایت لار خودلو رای راس باندې راوستلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل دعوتی او اصلاحی ذمہ دارو فریضو کې مصرف عملو خو بل طرف ته نبی علیہ السلام دویم میدان چې د کفر او د شرک والو خلکو کم د مسلمانانو د اسلام د دی ریاست خلاف منصوبې جوړولې عسکری مهمات په ذریعہ باندې دا مشن او کار ناکام کول غوستل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل طرف ته د تلوار نم کار اخلي کلا یو طرف ته د اسلام د رشد او د هدایت او د دعوت کار کوي نو بل طرف ته د جهاد کارم شروع دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې بنو نذیرو د دې فتنې نه فارغ شوه لانو دون وخنو تیر چې د عربو د دغه خوشه یو ډیر لوی قبیله ده بنو غطفان ورته ویل کی دا ډیر لوی جنگجو قوم او د دې بیا لاندې زیلی شاخونه او قبیله وي یو بنو محارب او دویم بنو ثعلبه دا ډیر جنگجو خلک خونخوار قبایل د خلکو په مدینه باندې د حمله کولو تیاریانې شروع کړې ځکه د ټولو سره دا خطر او یره چې دا پیغمبر کو کامیاب شي نو زموږ د هر سم ختمي او دا ډېر لوی جنگجو قبایلو دا د نجد طرف پهاړي برا علاقې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع رااله خطر داوه چې یو خدا خلق ډیر خونریز خلق دي نو ډیر لوی خونریزي وکي او دیم دلته يهود بنو نذیر جلا وطن کړي شوی دي نو نور يهودم په ير دي نه اسنه يهودو ته مقابل او شي او دیو سره سه امدادونه کی مرګرتیونه کی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت داو چې اغا داسې موقو باندې غلې نه پاتې کېده دشمن لبه د پهل ورکول موقنه ورکول هر وخت به بیدارو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې څنګه اطلاع رااله نبی علیہ السلام تیاری شروع کړ چورګ دوی راځي مونږ مخکې ورشو عثمان رضی الله تعالی عنہ مدینه کې خپل قائم مقام جانشین مقرر نبی علیہ السلام چې بکلت بهر نو صحابه کې یو کس امیر ک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه سره تقریبا یا 400 یا 700 صحابه کرام مجاهدین ځان سره واغشتل او تقریبا اکتوبر نوامبر میاشوا 625 عیسوی کی دغه باغیانو قبایلو د سرکوبه د پاره نبی علیہ السلام روان شو نبی علیہ السلام نجد مقام ته ورسید نجد علاقه ده لوی ایریا ده وای کې بیا دن کلی علاقې او دغه نجد کې یو ځای ده ذات الرقاع ورته ویل کی ال ته ورسید دیو جن دی غزوه ته غزوه د نجدم وای او غزوه د ذات الرقاع ورته هم وای ذات الرقاع د زینوم ده او یا ذات الرقا د دې وجې وجې ویل کیږي چې دا ډیره غریزه علاقه وا سنگلاخ علاقه وا نو صحابه کرام چې کله تلل نو پیزار د چاو د چانو یا کونه پیزار شلیدلو ځکه غریزي علاقو کې سفر ګران نه د دې خپونه مختلف قسم د پټکی د یو بل ټوکړې کپڑے ته توکړې وي چیړی میړی نو ځکه وته ذات الرقاع وای نبی علیہ السلام بهر حال چې هغه ځای ته ورسید نو قبایل ته خو مخکنه پتا وا چې بدر کې او احد کې صحابه کرام جنگی دیلو داغي اوروب خو شاپروتو ایته چې پتو لای چې دی رو رسیدل بس دغه قبایل وغیرہ تتر به تر شو تختیدل غرونو کې پناواغس روپوش یو قابل خغرونه د نبی علیہ السلام مقصد بغیر جنگ حاصل شو مقصد دا چې دوی دا فتنه نبی علیہ السلام رکو کی مدینه باندې حمله ونکي نو بغیر جنگ دغه فتنه رفع دفش دغه دوران کې یو سو واقعیات هم شي د نجد پرې غزوه کې یو واقع دا شوی و چې دی خو غرونو ته تختیدل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه میدان او مقام دی مونږ ټیم راغی ماسبخین منزو منزیو کو په جمع پدې کې دی ولیدل چې دا خلک ټول په یو ځای جمع ته ولاړ دي مانځتا دا خو مونږ ډیره خه موقع خطا شو دا په کار و چې دی مانزه ته ولاړې مونږ په یک د معاملې کړې بس ختم کړې چا ورته وی چې روس یو بل مونږ را روان دی مازیګر ادا مسلمان په هیڅ حالت نه قضا کینې پری اهم مونږ صلات وسطا وتا قران کې ویل شوی دی حدیثو کې نو دی منصوبه جوړک چې زما زیګر مانزه تو درېږي مونږ په یو ځای عملو کو ختم به د الله د طرف نه حکم نازل شي سوره نساء صلات خوف او ای کې دا چلو خو چې کله د دشمن خطرې نو تاسو ټول به یو ځای مانزه ته موت رې صلات خوف وکړه د یری والا مونږ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابه کرام مجاهدین دوه ډلې کړل یو ځان پسې جمع تو درول او دوی مډلې دشمن تو درول او قران کې بیا طریقه خولې ده چې دا یو ډله به یو رکعاتو کی کله چې دی یو کی نه امام به پځې ولاړی دی ولاړ شي او هغه دشمن طرف ته چې سبسته وغي برای شي سره د اصله هو قدم بالی خبره بنه کوي او را به شو بدري دی به یو رکعت وکي که دوه رکعاته مونږه امام به سلام واړی یو دی او بیا لاړ شیخ هغه کسان چې یو رکعت کړو ای براشي دلته به یو رکعت ادا کی سلام واړی بس دی هو مانځنه وتل دی بلاړ شي بیا باغی راشي ابل رکعت بزان لا ادا کی او که سلو رکعت مونږه نو دوه دوه یو یو ډل ادا کی دا صلات خوف حکم نازل ش نبی علیہ السلام داغه مطابق فوج تقسیم ک خلک ایران شو چې را سره سلو وکړ هغه مقصد سره تاونه رس بیا د نبی علیہ الصلات والسلام واپسی وا خدا غیر یو علاقه د دوی نو د عربو دغه علاقې صحرايي علاقې دي غرمه ټیم دی چرته آرام کو سفر دا عادت او آرام به کو نو د یو صحرا کې داسې د دې کیکر ونی بوټي وي اې دلان دی صاحب کرام خواروش سوک د یو ونه دلان دی سوک د بل ونه دلان نبی علیہ الصلوۃ والسلام د داسې ګوره غونډه ونه د کیکر پرې خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملتا ودش خوارو وارو صحابه کرام په دې کې د دغه ځای یو سړی د دغه قبایلو بودو اراغله د نبی علی السلام چې لیدلې دی نو تورا د نبی علی السلام ځړند هغه راوست نبی علی السلام د دې تورې په دې کلش کړه پر پاسه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې تب مانو سوق بچ کئ نبی علیہ السلام وتوی الله په باندې روب راغې تورته وغورځي نبی علیہ السلام را وسوس باندې مانو سوق بچ کئ په دې خبرو تر صحابه کرام را پاسې راغون شو نبی علیہ السلام صحابه ته دغه راغه تورې راو وستما ته ما ته ادا شي وی دغه د وسناست صحابه وی وجنه نبی علیہ السلام نه سموای مافق نو دغه واقعم دا د دې غزوه د ذات الرقا په موقع باندې شوه په دغه کال یعنی سلورم هجری کې یو بل واقعا هغه دا سیدنا حسین رضی الله عنه پیدایش سلورم کال د هجرت شعبان په میاش کې د سیده فاطمه الزهرا رضی الله عنها دا زوی حسین رضی الله تعالی عنہ پیدا شوه او تقریبا عیسوی کال مطابق دا 625 عیسوی او دسمبر میاش تقریبا جوړی بل واقعا په دې کال د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها سره نکاح د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانو کې د مسلمانانو میاندو کې دا ام سلمہ رضی الله عنها د دې خاوند ابو سلمہ رضی الله تعالی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضای رورم نه ابو سلمہ رضی الله عنه خپل می عبد الله ابن عبد الاسد مخزومی دی دا د مکی او د دغه طرفونو سړی دی مهاجر دی ام سلمہ رضی الله عنها مهاجر وا دا ابو سلمہ رضی الله عنه په غزوه احد کې زخمی شوی شهید شوی نو زخمی شوی خو بیا روستو د دغه زخم لږ زیات شو هغې نه دی وفات شوی دی جماد ثانی کې په دغه کال نو بیا روستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ام سلمہ رضی الله عنها د عدت تیرې دون بعد د سره نکاح کړو د نکاح پیغام لېګلو دا غې دا تالیف قلب د پاره چې خاونه وفات شو شهید شو او د دې د هجرت هم ډیر تکلیف دی واقع د مخ کې ویل شي ډیر په تکلیف دی هجرت هم کړی دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې سره نکاح کړو او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیبیانو کې د ټولو نه اخر وفات کیدون کې بیبیم ده دا ډیر روستو وفات شوه ده دا دا یزید بن معاویه معاویه رضی الله عنه زوی د معاویه رضی الله عنه نه بعد چې کله خلیفہ شو یزید داغه په دور حکومت کې وفات شوه ده تقریبا 62 هجری کې د واقع کربلا نه پس دا په امهات المؤمنین کې اخیری وفات کیدون کې بیبی ده دا خپل خبره کوي چې زما خاون ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ کله وفات شو نو ما سره ډیر غم او زکه خزه خاونو د دینه بچیمو او ډیر په تکلیف هجرت هم کړی دی لوی قربانې ور کړی نو دا ډیره خفه وا خوی د دې وفات نه مخکې د خاوند مې یو ورځ مسجد نراغه مسجد نبوي د نبی علی السلام د خوانه نو ماته وی چې نبی علی السلام مجلس کې داسې تشریف فرمو یو خبره وکړه چې بچا باندې سه مصیبت تکلیف غم راشي او دا دعا وای نو الله به ول ډیر خ بهتر نعم البدل ورکی دا دعا چې اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها وی بس هغه دعا د خاون مې کړې و چې مې خاون وفات شو هغه دعا را یاد شوې ما دا دعا شروع کړه خو زړه کې مې دا وی چې د دعا خو مطلب دا دی چې الله د دین را له بهتر را نو ما د ابو سلمان او بهتر سو کی زما د پاره او چې زما عدت ختم شونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماتا د نکاح دعوت رولېګم چې وګوره دا پیغمبر د ابو سلمان یقینا بهتر دی لکه صحابي دا پیغمبر دی نوې چې ما دغه دعا خیر برکت ولید چې الله رب العزت را له بهترین نعمت البدل راک په دې واقعاتو کې د دې سلورم کال د هجرت بل واقعا غزوه دا بدر الصغرا یا بدر ثانی وتوي په دویم ځل بدر کې معرکه نبی علیہ الصلات والسلام دا عسکری کاروایانو سره سره بل طرف ته داسې حکمت عملی دا و چې سرد جنگ یې مکاو سرد جنگ سرد جنگ خو پیژنې نبی علیہ السلام به سرد جنگ مکاو بدر کې هم او بیا د احد هم دی اول کې خو س زایری فتح موندل خو بیا غا په شکست بدل شو نو دا مکی والا حوصله ډېر غورځېدلې وي مروب شوی ځکه ځای په ځای اغي هم او خواشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لګیا د مختلفو طرفونو ته سری شروع دي غزوات شروع دي کله چې اوحد کې دوی کله تلل مکه والا نو سردار د مکه ابو سفیان رضی الله عنه چې رسو بیا مسلمان شو دغه ټیم کې مسلمان نو نو ابو سفیان دا یو چیلنج ور کړو چې مونږ به را روان کال بدر کې بیا جنگیو بدر ته ځان تیار کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه چیلنج قبول کړو خو دی دون مروب او دوی د طاقت نشو لرلې چې بیا راغلې وي خو بیا هم نن سبا چې څنګه میډیا واری کنه نو میډیا وار نه کارغس نو دی قریش او ابو سفیان دی پراپګاندا ډیر لوی وکړ چیر بس قریش لګیا دی او ډیر لوی تیاری شروع کړی د بدر د جنگ د پاره دوباره خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم د ایم جاسوسان معلومات به کول نه ایتم معلوماتو چې دوی تیاری یا بدر تراتک نشي کولی دا یې سب وجوهات یو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع دا و چې کمزوري شوی دي معاشي تور سیاسی تور عسکری تور کمزوري دي دویمه دا چې مسلمانان بل طرف ته مضبوط د جهاد د جذبې نه سرشاد او بار بار معرکو کې فتح داغه د وجه نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیادت کې هر وخت جهاد ته تیار او بل وجه دا و چې دا دا مکی والا صرف پراپیګاندا وا پراپیګاندا نه کار غستنه نبی علی السلام دینه متاثر نشو نبی علی السلام اومغه سر جنگ نه کار واغس سر جنگ نه دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خو نشي خدا د چې مونږ با زو ځان براسو چې بدی با نور رو بغورځي خوشا قبایل ته پته ولګي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیاری وکړه او د دې د کمزورې نه फायदा واغس مدینه باندې عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ قائم مقام او جانشین مقرر ک او نبی علیہ السلام خپل تقریبا 1500 صحابه کرامو په معیت کې بدر ته ورسید ځان ورس چې تاسو ویلي بدر کې بیا جنگي ګنو مونږ راو ابو سفیان غوستا یا نه غوستا خو بادل ناخواستا 2000 لخر غم تیار کرا روان شو مرو زهران ورته وای دا د مکې نه داسې یو پړاو بهر دی هلته چې راو رسېد نو همت یې نو یریدل چې خرابه یم دا درګلاړو بس بنیادم بیخم وباسي نو د د خپل مرګري راغون کړ مرګرو ته وی داسې چللې حالات مناسب نه دي مخکې تګ نه کو مدینه ته نزو بدرت ځکه یو هو قات سالی دا را سره د وخان و غیره دي دي بخوري سه غیا نشتا دا دا مسلې بارانونه نه کی نو خدا دا چې مو واپس شو بس هغه مته واپسی خدا ټول زړه وایي هم د مر زهران نه واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل تور رسیدو اتر وځي هغه بدر کې نبی علیہ السلام قیام وکړو جنگی مشقونه مشقونه وکړه راوکړل خلکو باندې خو چارو بغورځید او د قریشو په انتظار خو قریش رانه لل نو بس قریش رضاکارانه طور خپل پسپایي ومنل او واپس دی غزوه ته غزوه بدرۃ الصغرام وای او بدر ثانیه هم ویل کیږي عملی جنگ بګې نو شوه نبی علی السلام تله ده مکی والا د لار نه واپس شي بل واقعا په دې سلورم کال د هجرت يهود یو مسله پیښه شوی و دا ذلقاعده کې شوی و اپریل 626 عیسوی کې يهودو یو سړی خزه زنا کړي و یو يهودي د یو يهودنې خزه سره زنا کړي هغه مسله مخه ته يهودو کړاله يهودو په دې کې اختلاف پیدا شو بعضو يهودو مليانو وي چې دا به سنگسار کو شادی شوده د پاره رجم ده سنگسار او بازوی نه نه دا سنگسار نشتا بس دا دواړه را وستل غواړي تورات کې حکم داره چې دا زناکار او زناکار راولې او مخوله تور کې په سورلې باندې سور کې او ملامت کې په دې کلی کې دا شو ګرځا ویراو ګرځا خلکو د پاره عبرت شي دا د تورات حکم نو د تورات حکم اصلوم رجم پکانو یشتل تر دې پوري چې په یشتو یشتو مرش دا د زنا سزا ده د شادي شوده د پاره غیر شادي شوده د پاره اصل کوړي دي صورت نور کې راځي دا دواړه شادي شوده او نور رجم اخر د اختلاف په بنیاد دوی نبی علی السلام لراله چې دغه زموږ جګړه ده نبی علی السلام یې ززه درزم تاسو محله علاقې نبی علی السلام پسې ولې رالل ایمان په نه وروړي کلا ولا زهر ورکول کوشش کوي کلا د وجل کوشش کوي او فیصله دوی لره وړي دا یا سل وجه دا و چې کله میثاق مدینه وشوه نو میثاق مدینه کې دا يهود هم شامل چې دا یې په نتیجه کې بیا مدینه کې یو ریاست قائم شو نو دا میثاق په بنیاد او معاهده په بنیاد دی پابندو اداوا چې هر مذهب والا با د خپل شریعت مطابق فیصله کوي هو کو چرته کمزې کې اختلاف راشي نو آخری عدالت اپیل با محمد رسول الله سلام دغه د مدینه د ریاست سربرا نبی علیہ السلام لکه څنګه چې زمون ملک دا سیده لاندې مختلف کوټونه دي کنه دا سیشن کوټ دی دا پلان کې کوټ دی دا های کوټ دی اخر سپریم کوټ نو سپریم کوټ د نبی علیہ السلام عدالت اپیل نبی علیہ السلام نو دی چون کې خپل کې اختلاف راغله ده نو نبی علی السلام لراغلی د جګړې حل کولو لپاره نو نبی علی السلام ورته سید نبی علی السلام لاړ د دوی مدراس ته مدراس د دې دینی مدرسه و مذهبي ال تورغه او ځان سره عبد الله ابن سلام رضی الله عنه بوت عبد الله ابن سلام د يهودي عالم مسلمان شوی صحابي دی ای ځان سره بوته ځکه چې د يهودو په ګوتو متو دی خپوي ده کنه د داغي زوړ مولا پاتې شوی نبی علی السلام چې دی مدرسه لاړ وته تورات راوړل تورات ویروړو نای پزمکه کې بيدبو نو نبی علی السلام ته شاته بالخ خو و بالخ شاته نه راخ کو تورات به کې دا هو هر څه چې د تحریف پکې شوی د خدای الله کتاب خدای کنه الله د کتاب ادب احترام پکای بیا يهودي مولا ته وی وایا نو چې کم زیاده رجم آیت پاغه مولا لاس کېخه يهودي مولا نو عبد الله ابن سلام رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته یا رسول الله دې مولا ته وی دا لاس اوچت کی نو چا لاس یو چت کنو فاذا آیت الرجم تلوه حدیث کې راځي درجه مغایات زلید نبی علیہ السلام ورته اساسه تورات حکم خو پټ کړه مو نبی علیہ السلام سزا په جاری کی بس به چاہتے نه چاہتے سزا والا ورک نو دا واقع هم دغه څه شوی او دې سره دا سورته مائده دا آیات هم حل شو چې سورته مائده کې الله رب العزت نبی علیہ السلام ته وی ان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواهم پیغمبر د اهل کتاب او يهود په منس کې دا الله په کتاب فیصله کاوه او د دوی د خواهشاتو تابعداري مکوا نو سوال ځین کې پیدا کیږي چې د پیغمبر د سر دشمنان دی او الله وته وی دا کتاب الله باندې ولا فیصله کوم دقه شی دی چې نکلا د دې اختلاف راغی او ته عدالت اپیل نو ته فیصله مقصه د الله د قانون مطابق کله کده غلطه چوک بل یو واقع په دې کال سلورم هجره کې ذلحجه کې شوی و یو منافق غلا کړی و طعمه ابن بیرق دغلا واقع شوی د طعمه د قتاده ابن نعمان رضی الله عنه انصاری صحابیو د د کور نه زغره پټه کړي و د منافق او دا د قتاده گاونډي وو قتاده رضی الله عنه او قتاده ابن نعمان دا قتاده رضی الله تعالی عنہ قتاده ابن نعمان دا انصاری صحابي دی او دا منافق وسره په گاوند کې وسید نو د تزغره پټه کړه او زغره داسې پټه کړې و چې د اوړو په بوجه کې چولې و نه چې وړه نو د چالاکه د پاره خوا کې د يهودي کور هغه ته نه نهستا نو د وړو هغه بوجه نه داسې وړه پس مګه هغه شیو هغه د يهودي کور ته رسیدلی مطلب دا چې د کور کې فل رقم بیا به تیسه طریقې سره یوز ال دا غوړو ورپسې شاته را روانو نو غلا ښکارش اچي نبی عليه الصلاه والسلام له خبر رااله نو نبی عليه الصلاه والسلام ګیرو غوست نو د داوا پاغه يهودي وکړه هغه يهودینوم زید بن اسبینو وې دا د کړي ایرو غوسه انکار وکاوي دا وی معلوم سړی دی غل نه خدا و چې دا کم قوم قبيله وا هغه په دې طعامه باندې ودرید حالانکه دې ته خپته و چې د اسلام ظاهرونه مخکې جاهلیت کې مدغلاګانې کولې خو بهر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سه وکړه چې ظاهر کې خوشی هغه سره برآمد شو يهودي سره پدې کې نبی علی السلام په يهودي باندې سزا جاری کوله چې پدې کې دا آیات نازل شو د سوره نساء ان انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګی د وحی په ذریعہ نبی علیہ السلام فیصله بدل کړه چې غل خوم دغه ده طعامه ده نبی علیہ السلام د لاس کټ کې اسړې او تخته مکه ته بیا لاړ نو دا یو واقع هم شوی و دا د سلورمه هجره کې دا واقعیت بیا پنځمه هجره کې د احزاب نه خندق نه مخ کې مخ کې یو بل واقع شوه دا د نبی علی السلام یو بل بیبی دا ریحانه رضی الله تعالی عنها ریحانه بنت شمعون دې سره نبی علی السلام نکاح کړی دا محرم کې شوه و 15 هجری اول کال او اول ادا 15 کال اوله میاش ریحانه بنت شمون د د بنو نذیر وا اصل نه يهودانه وا وبن نذیر چې کله چې علا وطن کړی شو نو د دې بنو قریظه کې واده شوو دا بیا د قیدیانو کې نیول شوی و یعنی و د بنو نذیرو بنو قریظه کې واده و نو بنو قریظه چې کله جهاد وشو نو قیدیانو کې دونی ولش برحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ځان د پاره منتخب کړه سو کوئی د آزاد کړه نه کې او کړه نو بیا خدا ام المؤمنین او سو کوئی نه دا آزاد نه و ام دغه سی وینځه پرې خوا خود وینځه حیثیت سره نبی علیہ السلام دا نکاح کراوس وینځه سره نکاح کی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تور کنیز خپل نکاح وخت کې ساتل خو زیات تر د علماء رائے دا ده چې دوم کنیز وا د نبی علیہ السلام وینځ هم وکنه کلهګه ماریه قبطیه دارنګ وې دارې حانم د زیات تر قول لاله نو دې سرم د نبی علیہ السلام نکاح یا د نبی علیہ السلام په وینځو کې دا شامل شوه بل یو غزوه شوه دا ایت غزوه دا دومت الجندل وای دا یو غزوه ده د پنځم کال د هجرت ربیع الاول کې او عیسوی اعتبار سره اگست 626 کې دا دومه الجندل د علاقې نوم دی دغلته چې کم خلک آبادو دا ډېر وحشي قبایلو او پیشه رهزنی و غلا ډاکیا ډاکی قتل و غارت نبی علیہ السلام مدینه کې کم ریاست قائم کړو نو دا غي یو مقصد دامو چې د الله نظام او قانون نافذ شي او امن او امان راشي عربو کې بدمنی و نو دغه قبایل سره دا یاروا کدا نظام داسې خوريږي څنګه چې مدینه کې ده او خو شو قبایلم د دې زیر شي نو بیا با زمو قتل و غالت ډاکې راهزنی غلاګانې به ودري نه سره مخاطرې وي اول طرف ته دام و چې دا اسلام او دا توحید هم دي د پاره لوی خطر وا ځکه دوی حالت شرک یو نو بهرحال دغه خلک د دې دومت الجندل دغه سي خطرناک خلکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خلکو همیشه نظرو د دومت الجندل والا سخلق راجم کړ ډیر لوی تعداد او دا دومت الجلدون مدینه نه چې شام د سړی زی نو دغه ځای کې علاقه ده تقریبا 15 سورزه پیاده لار 450 کیلومتر لري ځای ده او زده سعودي عرب ایریا ده دوی خلک راغون کړو نو یو خدا خطر وا چې د نبی علی السلام او د مسلمانانو کم تجارتی قافلې تلې راتلې نو دوی هغه لوټ کول او نیولې دا خطر وا نو نبی علی السلام ته چې خبر ورو رسید نو نبی علی السلام اگست کې ربیع الاول کې 1000 صحابه کرام ځان سره کړل او دومت الجندل طرف تلار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلتا مدینه کې یو صحابي سبا ابن اور فتح غفاری رضی الله عنه مقرر ک چې دا بده دی زه امیری د مدینه او نبی علی السلام خپل لاړ نبی علیہ السلام چې کله ال تورسید پای ډیر لوی روب راغې او او وی او تختیدل دغه زین هغه بغاوت الله ختم ک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سروازه پورې ال تو د دوی نه سمالي غنیمت و غیره پاتې شو هغه نبی علیہ السلام ځان سره بیا راوړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا واپس یو کړ مدینه ته راغی دغه دوران کې یو بل واقع شوه دا سعد بن عباده رضی الله عنه دا د مدینه د انصارو سردارانو کې دغه غزوه دوران کې د مور وفات شو د جنازه کینو دغه د غزاله تل جهاد لا دی چې واپس رالل د د مور کا فن د فن شوی و عمرا بنت سعد عمرا بنت سعد بن عمر انصاریه رضی الله تعالی عنها او وفات نو د ډیر خفاو چوغره ور وفات شوی د ز په زینو داغي کفن دفن کې شریک نشو مومن لیدا نو نبی علی السلام لراغه وته یا رسول الله دغه شی د مور کفن دفن کې خنوم شامل شوه خو ځاسې کم عمل وکم بهتره صدقه عمل وکمی چې زما د مور ته ډیر لوی خیر ورسی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوي چې خلق له وبو ورکا وبو ورکا مطلب یعنی د وبو تنظیم وکا کوی مو یو کنه ناغه بیا یو ځکه یو کوی وکنو فی سبیل الله وقف چې د دې اجر او ثواب زما مور ترسي وګوره نبی علیہ السلام عیسی علیہ ثواب مړی د پاره اوخه خو څنګه عیسی علیہ ثواب اوخه چې هم خلک ته هر وخت فائدہ دي زمون خلک څه کوي ایثار ثواب ککینو په طریقې نه پوي نو دا اول ما خام دی دا دریم ما خام دی دا سلويختی دا ویولې ایثار ثواب کو خیرات ورپسې کو ناول خای کې ټول ریي او کوي نه کی وی بیا به خلک دا وای او مخ ملازی پکې او بدلی وی ورکی دا سه ایثار ثواب پکاري دا صدقه پکاري چې اور پس روانه کته روجه ډېرې خې د بدعات و غیره نه بغیرم پخې کړې خو دغه وخت کې خلکو خوړې بس دوی وتو کړو کیسه ختم شي کوې است دې نو چې سو پورې دې نه خلکو به استعمالي مورته ثواب رسي جمعات جوړ کو مدرسې جوړ کړه کتاب قران و غیره نو بچې سو پورې دغه شي کیږي نو هغه پسې به اجر او ثواب ملاوي دغه رنګ یو بل اسپومه داسې توره شي خړې شي مدینه کې يهودو ناوی نقاره او دمامه وال شروع کړل وې دا په دې سپومه چا جادو کړي دا نظریه عقیده و چې دا د سپومه باندې جادو کې نو داسې چلوش نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دای مقابله کې دا صحابه کرامو سره یوځه صلات خسوف ادا ک منځ یو ک هغه سره الله رب العزت دا سپومه غ تورواله ختم ک اتن در ختم ش دا په اسلام کې اول ځل صلات خسوف شوه دارم کسوف هم شوه کسوف نور تندر نیولیو هغه ابراهیم رضی الله عنه د نبی علی السلام زوی او کشر او وفات شو د ماریا قبطی رضی الله عنها نه پیداو ادا سه دوو کالو تقریبا عمر کې وفات شو نبی علیہ السلام ډیر پریشانو اتفاقی پاغوش پوروزو کې نور تندر نیولو نو خلکو وی صحابه او بازو وی خبر نو او دا چې د ابراهیم وفات شوه دی نو پیغمبر خپه دی نو سپوم نورم تندر نیولې نبی علیہ السلام خطبه وینا نه دا د الله د نخ علاماتونه سنخ علامی دي دا په دې زمکه ګناونه زیات شي نو داغه اثر بیا نو دا د یاره او د خطرې خبري نو په دې کې الله ته توجه کوي سپومه او نور د چا د مرګ او د چا د ژوند د وجې نه توريږي نه نبی علی السلام د عقیده اسلام وکړو بیا چې دینو مونږ کړو بل اخیری یو واقعا اغا د بنو مزینا وفد نبی علیہ السلام لراغله دا قبایل مختلف خوش صحابي دی بلال ابن حارث مزنی یو هغه بلال له جدا دی حبشي دا بل بلال بلال ابن حارث مزنی د بنو مزینا قبیله ده دا 400 افرادو نبی علیہ السلام له وفد راغلو او نبی علیہ السلام سره خبرې اترې وکړې اسلامي قبول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس بیا دوی لګلی خپل علاقې ته چې بس خپل علاقې کې اوسه او تاسو به په مهاجرینو کې حسابیه هر وخت به جهاد ته تیاری نو بیا د فتح مکه په روز دا بلال ابن حارث رضی الله عنه د خپل قوم جنډه ور سره و او د قوم مجاهدینم بیا صحابه کرام سره فتح مکه کې شامل شي نو دا یو واقع مشي نور به ان شاء الله را روان فتوایو قولو قولی هذا